دې ځای کې د هغه سيزونو ذکر کوي چې دا غي نزان ساتل قاری د پاره سړي پکار دي د دې داسې مثال لکه امام سخاوي چې خپل منظومه کې څنګه کړي هغه موي داو کا او دا مکوا نو دا هم د سخاوي د منظومې په شان وي باب التحذيرات معنی د اول شعر دا ده وان تلاقيا کچر ترا یوزې شي دا ضاد او ضا وان تلاقيا که چرته يو ځای شي ضاد او ظا البيان لازم نو دواړه د یو بل نه جدا کول لازمی خبره ده دواړه ځان ځان ته صفا ادا کول لازمی خبره ده شیخ الاسلام زکریا صاحب ذکر کړي لالا یختلط احدهما بالاخر چې یو د بل سره ګډوډ نشي اولی فتبطل به صلاته د قاری په دی باندې مز باطلیږي علامه ها د ګوره دا دا خبره ته الجواهر المضیه والا نقل کړي وای الک چرتا ضاد پزې غواو نه وي او د غوا پزې ضاد نه وي مثبت باطل شي سبشي مثبت باطل شي د ضاد باره کې مون تفصیل کړه کړه مو کنه مو کړه اے تعالی تفسیر مو کړو کنه بیا خو واچو ما یې کنه مو کړو دیزه کی اعتراضات المعلمه والم ذکر کړي وی غره یو د بل نه جدا کا لئلا یختلط لئلا یختلط اخ احد الحرفين بالاخر چرته یو په بل کې ګډ وډ نشي او يشوبه شيء من الاختلاط یا لغونتی شایبه د اختلاط امر یا پورا ګډوډ نشي یا لغونتی امکانات د ګډوډې دوم پکې وای چرته را نشي ها کاریان دی خپو کلاو سترګو باندې واوري او په ګلاو غوګونو دی ورته وګوري ها ابل نه نه ګوري چې غلط شو خاله ویخه ښا پستر ګوره کنا دې کتو شته کړه مونږ سره الله پیدا کړی دانه دیوري پستر ګوره مونږ سره یو پیزو نو ړوند د پشان ایو بل طالب واده د غونته و 25 نه غوا ناغه طالب لا आवाज ورکو ناغه ړوند طالب ورته وی اولی وګوره تاسو لمه مخ کې ویلو چې دا څه زړه ړوند کړي خاوري نو سوي وای فإن حصول الاختلاط مفسد للمعنى ومبطل للصلاة کچا پدی کې دا ګډوډواله راوست نو موز به باطل شي معنا به ګډوډ شي تاسو کوی نازو که عبدالدائم الازهري صاحب وای هغه فرمایي ما سره به یو سړی لږه غړې کې چې زه یو ځان نه یو خبره چې غورې زم وام چې ځن سم نه وام ته خبرم نه او د دې کتابونو عبارت ته ها او بیا سوای وتحرم القراءه حينئذ قراءت حرام ده چې د دوات په ځای ضا وي او د ضا په ځای دا فیجب فیبین ذلک غایت البیان پکار د چې دا سرګن کی خپ برابر سرګن والی سره مسله ها حاجی ابل پورا دی الک شارح یمنی ذکر کړي شارح یمنی په جداوالي د دواد او د ځوا کې اې که مشقت نه کله مثلا طوا وای د سواد نه جدا کې لکه من الصالحات په ځای اوس یو سړی وای من الطالحات نو د د مسخوي په پټو سترګو څه شي غره ګلازي خوړلې ده تفسد او که مشقت و پکې لکه ضاد او ظا او سین او طا او تا او نو پدې کې وای سواد لکه د سین سره او طا د تا سره نو قیل تفسد واکثرهم لا تفسد بعضی وای فاسدیږي او بعضی وای نه فاسدیږي او په مونيه کې لیکلي که ضوای اولس ته په ځای د دعا ده ها یا الټا ضوای اولس ته په ځای د دعا ده یا دعا د اولس ته په ځای د ضوع نو موزه فاسد شو او محمد ابن سلامه ذکر کړي وای لا تفسد موزه نه فاسديږي اولي وقت شورته موزه نه فاسديږي اولي دا عجمی دی او سوی دا عالم سوی دی وای وای موزه نه پاس دي کې ځکه عجم غریبانان سني کمزوري دي دي دواړو په منځ کې فرق بس موږ بداسي وایو چې سید ته عجمی غلط وي وسو طاقت دي نشته چې څه دی غوره غلط د څه شي واد غلط ته او هغه نورې فتوی خو نه ذکر کوم کوم چې د کراچۍ علما ذکر کوي بیا خو به خامخا ما سره ټیک کې هغه یې هم نه دي ذکر کړي د ځانای د فتاو نه ذکر کړي کنه باندې نو راوځه دا چې په پته پوښ ها چا دام ویلی اوس دا خبره د ټولو نه خطرناکه ده وای که یو فقيه او عالم غلط وای دوا د وزوا کې فرق نه کوي دا غموز فاسد ته په پټو سترګو ځکه د فقيه ده خلکو نه مالونه والی په دې چل چې زه مولا امرا کو وظیفه ترکه په سورې فاتحه نه ورځي مور کو پکاله چې د عوامو د چا پیسې غوښته کنه عوامو نه چا پیسې غوښتل دي مليانو چې راکته مدرسه وي ته وای ولد دوالي تو تخته تخته حروف ټیک کوي راشه مولایم تا ومی کې څه فرق جو هم نشي ویل تیم نشي ویل خو نشي عالم چې غلط وای د د مصفاسد او کامی غلط وای مونږ وایو د خیر دی ها زه خیر د داسې بنیاد ځان له است قران له نه کینی نه بس دا یو موږ پکې څه شی دی دا دیم صحیح شي په خبره پويږي کنا مولای چې غلط وای نو دا غو مسکیږي نه صحیح کیږي ولي مولا دی عالم د نسبت قران لکیږي سنت لکیږي نو ورزي بلکې د دعا د او د زوا خبره خډېره رستو ده زه درته قسمیت اور وام که مولا نه دواد وای او نه څه وای په جماعتونو کې چې کوم مولیان دي مولا یو عالم بل مولای مولا مولا چې په جماعت کې کوم ولا دوالین وای تور ته وښه کدا زواوا نو بیا بس زه مجرم یم دې نه زواوا یو نه دواد وای دې زبل څه وای دې زبل څه وای ولا زوا ولا زوا دې دا وای که زوای اوی خو جنتی دی که سی اوی که زوای اوی دا سوسوک زوای کنه دا قاریان دی اچھا سو کوئی ولا والین دا قاریان دی او د په دې باندې عقیده ده چې بیا مزه یو طرف ته حرف ټیک کو کنه دا چی کوم د جوماتونو مولیان دی دا غوره نه دوا دوا یو نه زوا وای او دا می درته وی او خیر د ځان سره محفوظ کړئ دا خبره اله به ومنئ چې یو جومات کې یو مولا پس ودرېږئ او بیا مال دعاګانې وکړئ چې لکه ریشای وی خان چې دا غونه دوا او نه څه شی دی په دې پنجاب کې مولا دی دوی خپل نه راځي طالبان وي موږ ته تاسو موږ ته دوره کې طالبانو تاسو مرګري وي خپل نه راځي لکه مالا خو ای عوام له دال پکار ده او ای مليانو له چې کم ده سي زوی غونته پکار ده څه پکار ده زوی غونتی یا غونتی په کلاس دی یقین په الله وکړ زمیدار چې کله جوارو کوي کنه لری نه ورته ګوره داسې سیده کرخه کړلې ګوټ چې کله کوي کنه په جرب زمکه کې یو اوګته نه والي کیږي فصل چې کله دا غي تیار شي بیا یو ګوره خلک پکې تصویرانو باسي هی خپل کار داسی مزیدار کړئ دیوال والا چی دیوال وخیژی کنه بلکل داسی نیغ دیوال وی چی هغی کی کوږوالی نه وی او مولا چی قران وای هر سړی خپل کار پوره کوي لاوه د چانه د عالم نه چای نه کوي بس نه کوي څور سره کې جنې کوي وان تلاقي البيان لازم دا خبره په هغه چا ډېری خوږی لګي چې څوک د الله نه یریږي په نه شو کله خبره زه د ځان د پاره کوم او زما خپل کتابي خو ښا زه به زما دې ړونه منلی شي اکه د الله کتابي او هغه له دعوت ورکوم چې راشي د الله کتاب وایي غلط وایي ټکی کوي دعا را لپکار ده کنه څوک را له دعا وکړي چې الله دې اجر درکړي تا هم له دعوت راکو ها او زه دا مولا نوم زیات زکالم چې مونږ پسې د مولا نوم تړلې او چې مولا یې ټیک نه کی عامي په حدیثو پوېږي په قران په تفسیر پوېږي په فقه مسائل باندې پوېږي په منطق پوېږي نو صرف په تجوید کې دا غلا کوي زولې ونی سب هغه سه ممی ده کنه او امام جزري خو خبره ختمه کړې وای نه نه نه نه امي هغه نه دی پټي کې چې ګډونه کوي وای امي هغه د من لا يحسن القراءه څوک چې تلاوت غلط وای دا امي دی ولو کډیر مولا دی دا چا ویلي ابن الجزري په النشر في القراءه العشر کې ویلي اما من كان لا يطاوع لا يطاوعه لسانه او لا يجد من يهديه الى الصواب بيانه فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها بیاوی ولهذا اجمع من علمه من العلماء د ټول علماء په دیوان اجماع دا على انه لا تصح صلاه قارئ خلف اميين صحیح نه دی موز د قاری د امی سړی په شان د امی سړی پسې رستو د قاری موز د امی پسې نه کیږي اوس به ته خاصی دا دینه پس باوا مو پسې مونږ نه کو امی وای چاته امی چاته وای وهو من لا يحسن القراءه ابن الجزري امی وای هغه چاته وای چې قرات غلط وای قاری صاحب دی ورپخه خبره ده چونه کی ورپسې ولې کوي غلط وای ولې ورپسې منځ کوم غلط گاډه څوک چلای تور پسې کینی وای زه به غوره په کوټر باندې ټیرو چاتم کې کینی او کما پسې نه کین کې باندې ورپسې ترم کې باندې غلط دیوال څو خدای را به ولې کورلا روټي بازار کې څو غلطه روټي خرڅای څښاک وړی پخ کړی دی غلط خوراکونه تیارای او بخوري ورسره شلیدلې چپلې در باندې خرڅي وا بلې ته وای کنه چې کوم شي کې متفق یې وای کوم غلط کار دی چې څوک کوي او ته یې زوی مور سره بس صحیح ده صحیح ده مطلب هیڅ نشته نو چې زه بازار کې غلطه سبزی نه علم د غلطه سبزی والا نه گاډه غلط چلای ور سره نه کې نمو بجنګي گاډه نو امامتی چې یو سړی غلط کوي اولی ورپسې ودرېږم ها په خبره پويږي کنه پويږي کنه عادل تبا دې ګر څه چلیږي او تنه چلیږي ټماټر چې د سانو بدن کې د نقصان پیدا شي غرق بشو اګه قران دی غلط چلیږي بڑا کاریانو ګرانه کړی دا په ولیکای دا ما چې سوې ها فتاوی قاضی خان مون پارسه کې پیش کړو وی قاضی خان لیکلی په فتاوی قاضی خان کې دا دي دا ټول خبره المنح الفکره کې مولا علي القاری صاحب ذکر کړي به وګورئ وای ان وای ان قرأ ونه شوې دا د ائمه د ائمه د دې فن خبرې دي انقض ظهرك يعد الظالم دای مثالونه دي واضطر دارنګي واجب دي په قاری باندې بیان د ضاد د طانا چرته داسې ونه وي چې واضطر ماته قاری څخه برنګو کوی ته دعا دوی میا تو وای وای واضطر مې ستا غوندې کنه په صحیح طریقه نه ته یو خو وایا کنه مې تا چې څنګه وې دا صحیح وکړه غلط په دې مې پوي کا مې ته خو نه شي ویلې مې کوي چې ستا غوندې وام خو نه وام نو نه ته دوات وې نه دا خو به دې توا کې مدغم چې مې او کنه مدغم دې کو کنه کیږي بنه چې کو دې نه تو وایا مې وطر فمن اضطر وای ته خو زمون غونډه وې مې نه کلا وحاشا ستا غونډه د سره نو اته چې زوی مې تا خو بيخي زال دی وې هغه ته وای چې واو تور وای وې کنه واو دای داسې وای څنګه وای فمن اضطر دا خو څه شې شو غوا شو اوس یې دوات کا ته په ایمان وایا چې د دوات ادایګي د غوا په شان کې ده نو ابن الجزري له څه ضرورت چې دا لفظ وروړو بیا خاصانو ته سو یا فمانو قر فمانو قر او ته چې په ټولو کتابونو کې وې چې ضاد اصعب الحروف د ټولو حروفو نه سخت ادا کیږي ا دغه ضاد د چې د ضوا په شانی بیا به ضوا اصعب الحروف ځکه دواړه ته یو شان ادا کې دا تاسو چې په کومه طریقه د ضوا په شان مثلا ضاد ادا کوي ولا ضالین که داسې طالبانو ادا کوله افته به پې د چا لګېده دا تاسو چې افتی په دوا دو لګولې د بعضې کسانو افتی څه کې میاشتې ولګېدې دوا دې ټیک نه و داسې وه که نه وه دا ولې دا دلیل د دې خبرې و چې دوات ګران و صحیح دې ادا کولو نو وخت درنه واغستو او که غلط وې نو غلط خو تا نه وخت نه اغستو نو بیا د سخوالي معنا څه شو چې دوات ګران دی په دې زه نه پوهېږم بشکه پوه نه شو اصعب الحروف ځکه ده چې ولا الضالین ډېر ګران دی اصحاب الحروف بالا شي چې تعالی زوام چې تاسو وایا ذالک فض ها دا دې په توګه چې ساکن راشي ها نو څنګه به تاسو الحمدلله ټول دا زده کړی و و اوس دا کارم سم نه کوي غزا او صفا که ها جباههم علیهم ها د جباههم او ها د علیهم د علیهم دام صفا صفا ادا کا چرته اے کله چې تکرار د ها راشي نو یا به په یو کلمه کې یا به په دوو کلمو کې یوې کلمې مثال د جباههم د دوو کلمو مثال به څنګه الہه هواه او دارنګ فيه هدى او الحمدلله دا ټول تنبيهات مونږ په مخارجو کې ذکر کړي غني وی ګورئ په خپل نوټ کې لیکلي دي هاته ورشه پته به درته ولګي چې هلته څومره تفصیل شوی وای دا صفا وای څنګه به وي اے جباههم عليهم بعض خلک ها پټي سرګند نه وای لکه ته نن دې غلط ویلې د دې وجه نه سخاوي صاحب څه وایي ته ودرېږه چې وی ګورو د دې ها باره کې لا شروع کو نه ښه جذبه کې مه راځئ لږه سواله چې باههم کې څرګند ووايه وجوههم کې څرګند ووايه وسره وسره ځان هم ګروه پوه شوې که نه د باندې تجوید کې غاره خو لګي نو سم پې ولګي هلکه څوک په دې باندې پوه شول په دې شعرونو